بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها باب دې په بیان دو زمکه کی بوټي را زرغونیږي نو دا رنگ دی او بو سره بوټي را زرغونیږي نو کله کله لکه جنې دا یا کله درې بګیم شي الله په کارونو کې کار مل راوي نه په کارونو کې کار مل را خراب بشي چا اولاد نکیږي دا د آیاتونه 133 بار سهار چې دی نو دا په ابو باندې دم کوي او دواره اسکی ان شاء الله الله به اولاد لله ملک السماوات نه دا فشي چې کومه ته دعایت او بس دا بری وو تر شرکو غه ودل تم ور پلا وی پس الله را دې درې دې دیو په دې ځای کې داخل کو دیو په دې ځای کې داخل کو دیو په دې ځای کې دیو دور غټراړي دیو دیو غټراړي نو اتامرنا لیلا او نار فجعلنا حصیدا الله ته ور سګران ندی شکریا ادا کوا دا فصل در لو کول شي نو دا اولاد مستا فصل دی یقین وکي چې دنیا جون چې ده دنیاوی جون چې ده لعب و لهو دا لوبي د ماشومانو دي و لهو او تماشا د ځوانانو دا وای کنا لوبي د ماشومانو دي او تماشا د ځوانانو دا چې ماشومین اکو بکو سندر بکو غوامرا لپتر پکو لیږي یو بل سره چې دینو اغا په یو بل باندې فخر دی زما واس کړ د سې دی زما بوتان داسي دي زما داسي دي زما داسي دي و سره دي ته مګور او تکافن پلام والی چې بډاګان شي نو بیا په ډبو باندې ناشتي اجرو کې ناشتي زما دور نصیری او زما دور مال دې دادې الله وی کما صلی غیث اعجب الکفار نباته تیز وایا رسول الله صلی الله علیه وسلم باث ابا عبیده ابن الجراح ابو عبیده سے به لګلو رضی الله تعالی عنہ ال البحرین بحرین تا دا چې دنه په خلی عربو کې چې دنه یو کله ویاتی بجزیتیا چې دې دغه ټیکس راړي فقدم بمال من البحرین نو د بحرین نه مال راوړو دې د نبی اسلام قاصدو فسمعت الانصار بقدوم ابي عبیدا نو صحابه او انصارو خبر واورید چې ابو عبیده راغله فوا په صلات الفجر مع رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دی موافقت کو د نبی رسول الله سره د سار په موس کی سار مو لټول راغلو د خپل جماعتونو لټول راغلو لکه تاسو چې خبر شې کتابونه تفصیلیږي الګ راځي کتابونه به تفصیل کوي چې باشه سره لګی دي یو یو ورکا نو بس بیا غری اور راځي دی کیږي لکه سر دې راځي کنه دا ورکړه ماشاءالله دا د وخت سره مناسب نو ټول راغلي دي جمعه کې نبی اسلام په جوړه چې نبی اسلام سلام وکړ فلم ما صلی الله رسول الله ان صرفا دا چې راوړی تعرض له دې تر دې مخکې مخکې کې په تعرض له فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم یې سم او حاضر مسکه شو حين راهم قال ثم قال اظنكم خیال می دادی چې سمعتم ان ابا عبیده قدم بشیء من البحرین تاسو خبر شوی چې ابو ابو عبیده د بحرین نصراولی فقالو اجل وی او نور سدي خدا غدا موږ دغه راغلی اجل یا رسول الله فقال نبی صاحب ابشروا خوشاله شئ واملوا ما يسركم او د خوشاله خوشاله ولد سيزونو امید لرئ امید لرئ در کوم د تخو یو خبر تکم په والله زما دی په الله قسمی مل فقر اخشالیکم د غریبې خطر مې دواري نشته دی ولکنی اخشا لیکن یریګم ان تبسط الدنیا علیکم چې پتا سو په دنیا داسې کلاو کړی شي کما بو ست تعالی من کان قبلکم لکه پارا چا چې کلاو کړی شي و چې تاسو نمک کې تیر شوی دی فتنا فسوها نو تاسو به دې دنیا کې رغبت سره ولګي کما تنافسوا لګي چې لګي دلو فتوه لککم کما اهلکتم تاسو بداسي هلاکی لکه چې هلاک کړیو نن ګوره کنه ځان ته چې مسلمان وای هغه د يهود او د عیسائی نصرای تنخوا ته نشي دینګې دی چیرې موږ له تنخوا په کار نه موږ مال او دولت په کار دی او موږ چې د نور سن دي په کار نبی رسول الله وي داسې به هلاک کی لکه غي چې هلاک کړیو پڑھیے بھائی پڑھیے زرکا جلس رسول الله صلی الله علیه وسلم علی المنبر نبی رسول الله په منبر کې ناست او جلسنا حوله استاد سره چا پیره کې ناستل مونږ هم چا پیر کې نه سو فقال نبی اسلام انما ان مما اخاف علیکم من بعدی دا نه چې ز پتا سو باندې پیریګم زما د وفات نرستو ما یفتح علیکم من زهرت الدنیا و زینتها و زینتها هغه هغه د تاسو باندې د دنیا سامانونه او دای خواهش چې دنا کولاو کړی شي نو تاسو بچ دین په دې کې ور اولګی او تاسو نه بچ دین هغه دین بدل نه پاتې شي الله دې مو تاسو نه پاتې کی پڑھیے بھائی زکه کنه دا حدیث دوسته په 250مه صفحه کې تیر شوی د قربان ان الدنيا حلوه خضره دنیا خوږه ده شنه ده فإن الله تعالی مستخلفکم فيها الله پکې آباد کړی نو کران کړی فینظر کیف تعملون فتقوا الدنيا واتقوا النساء دنیا محبت ځان ته نه اوساتي او د زنانو د دوره محبت نه چې دین در نه پاتې شړې دي نه ځان اوساته پړیې پړیې دا دا حدیث ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله د مکی نا صحابه او مدینه ته هجرت وکړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا او نبی علیہ السلام او صحابه لګیا دي جمعات جوړي زما خپل ذهن ته سنوکتی دي هغه توام بیا ور پته نه لګي مرګ پته نه لګي چې دې کې د نبی علیہ السلام سوا نو صحابه لګیا دي صحابه لګیا دي صحابه سوي داسې لګیا دي نو بیا وی نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا صرف جهاد نو د اسلام تو کرو نو وجدنا کو نبی علیہ السلام اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجرا زما زم تدا نقطه راځي چې صحابه نبی رسول الله له تسلی ورکول چې ګوره شاګردان لیدا چې چپلک د سره ګوره اولاریو نو استاد شاګرد ته تسلی ورکړي چې تاسو نه کور پاتې شوه دی تاسو نه مال او دولت پاتې شوه دی خو اللهم لا عيش الا عيش الاخره جند اخرت جند فاغفر الانصار والمهاجرا الله دا مدینی والو معاف کا والمهاجرا دا مهاجر معاف کا انصار مکه کو مهاجر چې دنا ورستو کړو زکه انصار ته اول راغله فاغفر الانصار نو په بل ځل وای اللهم لا عيش الا عيش الاخره فرحم الانصار والمهاجرا د بابا زین تدا نو تر دي چې فغفر خدا چې الله ګنا ولا معاف کا نو ورح فرحم کې دایش دي ته اشاره ده چې الله په لک سوال ډیر سوار کا او شک نشته چې صحابه له الله تعالی په لک سوال ډیر څه چې دنا ورګړي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم کتاسو د احد د غر په مقدار کې سروس پین جدن اغا صدقه کوي نو تاسو د صحابه نیم اوګي غنم او تا او پوره اوګي غنم ته چې دغه نشي رسیدي دا د نبی اسلام دعا وا چې اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجرا اللهم لا عيش الا عيش الاخره فرحم الانصار والمهاجرا اول چې لږ شي ګره خپل ځای کې د مدرسې د جماعت غربلان لکوي څو غربه کوي محمد رسول الله چې راغله اول د مدرسې د جمعه د غورې کړ دی د مدرسې او د جمعات نه چې دین دین روانيږي رورا دین کار روانيږي او ډاډګیره نه ورکای چې کار به ان شاء الله تعالی چې دین هغه چلیږي ته دې په نشي دوست په دې ځای باندې ولکه دې ځای باندې په نشي دا د بخاری او د مسلم شریف حدیث ته کنه علاوه او په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتبع المیت صلاتۃ بخاری او مسلم مړی سرا قبر تدریس زونه چې دنا ورزي آله و ماله و عمله یو سره خاندان ورزي تر مامار وارو و مالو اولاد و مالو کټه دا خو زمونږه دا یو مصیبت ته چې کټیم راوړې په جمعات کې الکه دا خپل کټ دا اصل کې داخله سپیر غني نو دلو په جانم کې یو غوپه کړی ورکی ثم یقال بیا وته ویل شي یبن آدم ود آدم زیا هل رأیت خیرا قط سخیر دې چې دلی دلو هل مر بک نعیم قط فیقول لا والله یا ربی نا قسم په الله و زما رب ما خو دې چې دنا غسکل ندی وګوره د دنیا ټول مزو کې ولیکن ال توس په سختو کې دی او بل طرف ته ويؤتا باشد الناس بؤسا فی الدنيا رابو سلیشی هغه سخت د خلکو نه په تکلیف کې په دنیا کې ومن اهل الجنه چې وی د جنتیانو نه الله دې موت اسوم د کسیږي و د دنیا نعمتونه هیڅم ندي د دنیا نعمتونه دا الته تکلیفونه او د دنیا تکلیفونه دا الته مزي دا الته مزي او چې دلته مزي نو الته غسي او دلته تکلیفونه نو الته مزي سبحان الله پړې بھائی منظر شګنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مسلم شریف حدیث ته مد دنیا فی الاخرته نه د دنیا په مقابله د اخرت کې الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه مگر داسی لکه یو سړی چې تاسو نه ګوت کی دی فلیم می په دریاب کی فل ينظر ندی دی وګوري بما يرجعو چې دا ګوت پس سره را پورته کی نو ګوت معمولی غو نه صاف کې ځان سره را پورته کی داسی د دنیا مزي د دنیا عمر په مقابله د آخرت کې داسې دی لکه څنګه چې تا ګوت په دریاب کې کې خدا او احساس کې ته او چې چلو بای پیږي کنه پیږي سړیا دا د دنیا نه بیرغبتی دا وای کنه وای ها رسول الله صلی الله علیه وسلم مر بالسوق بازار باندې تیرې دو نو بازار تتلل چي دي بازار تتلل بازار تتلل څه ګنا نه دا دا مفتی کله سره سره چل نه درځي ما دا مفت کوي کې وی کو به وجود کا کړه ونه دی زره مفت کا وی کو را وعن جابر د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قالوا والله هغه وی نه قسم په الله لو کان حیا کدی جوندې وینو کان عیبا دکی عیب والو دا عیب والو انو اسک هغه دا چې د غوګونه والو واړ دي پکې په هو میت مونږ پته څه کو عمر دې دې چې جوندې مونږ دا غستغي وړو وړو غوګونه نه خو خول فقال ان نبی اسلام فوالله زما دی الله قسم الله دنیا اهون علی الله من هذا علیکم دنیا په الله تعالی باندې سپکدا د دې د سپکواری نه پتا سو تاسو ته دا دور سپکنه د سورج الله تعالی د دنیا چې نه سپکدا معمولی دا فقال يا بازر قلت لبيك يا رسول الله فقال نبي اسلام ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهب تمضي عليه ثلاث ايام عندي من دينار ما دانه خوشاله کی چې ما سره د احد دا چې د عزت مقدار کی سره ضروری او هغه ما سره درې ورځې تیری شي تیری کی او ما سره دا نه یو دینار الا شي اه هغه شي ارسدو لدینن چې دې ساتم د قرض د پاره قرض چې د کنه دې اخلاصولو کوشش کوه